بسم الله الرحمن الرحيم والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء د مؤمنانو حالت خم وورد کنه الله تعالی د مؤمنانو په زړونو باندې نور او رڼا ور دننه کړي او داسې رڼا چې د هغې تاسو مثال ووي او د دغه رڼا په برکت سره د ته حق ناحق جایز ناجایز دا ټول معلومیږي دا خو د مؤمنانو دی راشه د کافرانو څه حالت دی د کافرانو په حالت دا دی چې په زونو کې رڼا مړاګانې نشته ټولې تیارې تیارې دي هغه خواران نه حق پیژني نه ناحق پیژني نه دا پیژني چې لایق د عبادت الله دی او که لایق د عبادت دا کاڼی دی هغه که کاڼی خوښ شي کاڼي ته سجده کوي او که اونې خوښه شي اونې ته سجده کوي او که لوټی خوښه شي لوټي ته کوي نو وی والذین کفروا هغه خلک چې هغوی کفر کړی دی والذین کفروا هغه خلک چې هغوی کفر کړی دی اعمالهم عملونه د دوی اعمالهم اغا نیک عملونه د دوی دا صدقې وکي او دا بل څه وکي نو دا څه دي دا د دوی صدقې او دا ښه کارونه دوی وایي دا به ما دا کړي دي او دا مې کړي دي او دا مې کړي دي او دا به زما په کار راشي هېڅ په کار نه راځي دا داسې دي کسرابن لکه پشان د شګوګل سراب دیتا وی چې نوری تیز نوری او د لری نه په شګه باندې نور لګي نو هغه پړق وي د دې پړق د وجه نه تاسو ته داسې ښکاری لکه وبو دې ته شګوګل وي کسرابن پشان د شګوګل ته چې شوی دی ماما لري وته شګه ښکاری شګه پړق وي دی وي دا سین دی د په دې شګوګل باندې تګي ګمان کوي د سشي ګمان پې کوي ما د اوبو نو دی ورمنډه کی د قص کافر وی ما دا صدقه کړی دی ما دا صدقه کړی دی ما پلانی بودونه خیال ساتلې دی د دیونه می خیال ساتلې دی زیاده و زما په کار راشي حتی تر دې پورې ځا چا اهو چې دا سړی راشي دغه شګوګل ته والله الله پاک چې د سریع الحساب هغه زر حساب کوونکی دی که د کافر سړی دا مثال بیانې دا خو ظاهر مثال دی د اعمالو چې هغه دی ورته نیک عملونه وي هغه دقسې بې ځایه شو او که ظلمات یا داسې مثال بیان کې او که ظلمات یا لکه پشان د تیارو فی بحر په دریاب کې لجین چې هغه دریاب چپې وهونکي او که ظلمات یا لکه پشان د تیارو فی بحر په دریاب کې لجین چې هغه چپې وهونکي یو سړی د دریاب کې لاندې غوپې والې ده نو چې غوپې والې ده تیاری وي دلته د اوبو تیارو مثلا شپه ده د شپې تیارو دلته ریاض ده د ریاض تیارو دون تیاری وي چې کده د لاس د سره اخکاره کې نو د لاس هم نویني داسې تیارې وي کافر باندې هم دغسې دی دا د بېمانۍ تیاره دا د ضد تیاره دا د سرکشۍ او د بغاوت تیارې دا ټولې پرې راغلي هغه حق نه ویني نو یا لکه په شان د تیارو کمې تیارې چې په انسان راغلي فی بحرن په دریاب کې او دریاب سوي لجین چپې وهونکي او یغشاه پټ کړی وی اغله موجون چپی من فوقه موجون چې د پاسه د هغې چپی روره دریاب کې لاندې غوپې والې ده او دا جوور دریاب دی نو دی دریاب کې چپه راشي دا نه چپه راشي نو نوره تیاری کی د دې چپې د پاسه بله چپه راوخیږي د دې چپې د پاسه بله چپه راوخیږي موج من فوقه صحاب او چپوي من فوقه موج چې د پاسه د هغه بل چپي او من فوقه د دې ټولو چپو د پاسه صحاب بیا روی زمین د ورځې تیاره د اوبو تیارې د یو چپې تیاره د بل چپې تیاره ظلمات تیری وی بعضها بعض د دوی فوق بعض د پاسه د بعضو نو دونه تیاری وی اذا اخرج یده کله چې دی رو باسی خپل لاس نو لم یکد یراها قریب نه ده چې دی دا غوینی الکه هغه خپل خیرم نویني خپل فیدیم نویني ومن لم یجعل الله او هر هغه څوک چې نیوی ګرځولې الله پاک له دا غدا پاره نور رڼا فما له نبی دا غدا پاره من نور رڼا رڼا چې ملاویږي انسان ته د ایمان هغه د الله طرف نه ملاویږي بیا د الله د قدرتونو بیان الم ترى آیات ان دي کتلې الم ترى آیات ان دي کتلې ان الله چې یقینا الله یسبح له پاکی بیانې دا غد پاره دا الله د پاره پاکی بیانې من هر هغه څوک په سماوات چې په اسمانونو کې دي لکه ملایکی والارض او پزمکه کې دي لکه انسانان پیریان پاکی بیانوي دا غد پاره منو هر هغه څوک فی السماوات چې هغه په اسمانونو کې دي ول ارض او په ځمکه کې دي وتویرو او مرغی هم پاکی بیانوي د الله وتویرو او مرغی دا هم پاکی بیانوي د الله په کم وخت کې بیانوي صافات په داسې حال کې چې خوراون کې وي وزرلا دی چې په هوا کې دا وزرې داسې خوري کړي په دقه وخت کې هم دی د الله پاکي بیانوي وطیرو او مرغي هم د الله پاکي بیانوي صافات ان په داسې حال کې چې هغه خورون کې وي وزرو له د مزری استاد نه چا تپوس کړی دی چې ولی مرغي په هوا کې چې وزرې خوري کړي نو د الله پاکي بیانوي نو چې په ځمکه ناست نو پاکي نه بیانوي په ځمکه چې ناست هم پاکي بیانوي دا صافات یې ولي ووې وی دا ځکه ووې چې په ځمکه کې ناست دي په ځمکه نو خو بیا په ځمکه والا کې رالل که نه تاسو نه وی پاکي ولا بیانوي هغه څوک چې په اسمانونو کې دي او په ځمکه کې دي چې په ځمکه کې ناست نو ما بیا خو په ځمکه والا کې راغی نو بیا سره ذکر کوي دا خو چې دی په هوا کې نو په هوا کې نه ځمکې والا دی او نه دغه والا دی اسمان والا په دې منځ منځ کې دی نو ځکه دا ټکي ورسره ووي کلون دا هر یو چې دی هر یو که انسان دی که پیری دی که ملیکی دی که دا مرغی دی کلون دا هر یو چې دی قد علم یقینا پیجن یغا که دی علمه کې ضمیر الله ته راجع کیم صحیح ده دا هر یو چې دی علمه الله قد علمه الله پیژني صلاته دعا داغه وتسبیحه او پاکي بیانول داغه مخلوق چې د الله نه دعا غواړي مخلوق چې د الله پاکي بیانوي چې ارسو کې بدغه کوي الله پی پويږي د مرغو په دعاګانو د مرغو په تسبیحات هم پويږي او کدی کې ضمیر راجع کې کل ته نو بیا به ډېره ښه شي کلون دا هر یو که مرغې دی او که بل ځناور دی قد علمه هغه پیژني صلاته طریقه د خپل دعا چې زه به د الله نه څنګه دعا غواړم وتسبیحه او تسبیح هغې هر شی په دې پوهېږي چې زه د الله څنګه تسبیح ویم والله الله پاک چې دی علیم هغه ډیر ښه عالم دی به ما په هغه یفعلون چې هغه یې کوي ولله او خاص د الله د پاره دی ملک السماوات حکومت د اسمانونو والارض او د زمکه د اسمان او د زمکه خالق هغه دی نو چې خالق هغه شو حکومت هم داغه دی و الى الله المسير او خاص الله ته دی واپس کېدل بیا دی د الله قدرتونه الم تر آیا تا نه دی کتلی ان الله چې یقینا الله یسجی هغه شړی اس جا یسجی من شړل بوزی ان الله چې یقینا الله یسجی بوزی شړی صحابن ریاض آغا د کراچه هغه لوی دریاب نه دی یا د دې عربو د دې علاقو د لوی لوی دریابونه د دین الله تعالی رویز روچته کی داسي چې روچته کی نور په مخه کی چې را په مخه کی نوریاس چې روانه یو په مخه نو دا خوره وری کندک کندک وی نو الله بوزي ریاض نو بوزي بوزي خو چې لنډی کوتل ته را ورسې نو بیا سره راغونډ کی ثم یؤلفو بیا الله یو ځایوالي وکړي بینه په منځ د هغې کې اخوره وره ریځ را الله راوالي او سره یو ځای کړي ثم یؤلفو بیا الله یو ځایوالي وکړي بینه په منځ د هغې کې ثم یجعله بیا الله وګرځوي دا ریځ رکامن لاندې باندې داسې لاندې باندې فتر الوتقه تب وینې باران فتر الوتقه ناګنه باران شروع شي فتر الوتقه تب وینې باران یخرجو چې هغه راوځي من خلاله د منځونو د هغې نه د ریاض د دې منځ نه روزي وینزل او الله را لیږي من السماء د طرف د اسمان نه الله را لیږي من السماء د طرف د اسمان نه د اسمان د طرف د کم زینا من جبال د غرونونا الله را لیږي د طرف د اسمان نه خو کم من جبال د غرونو در ویزنا فیها فیها چغه په دیریس کی وی من جبال د غرونو نه فیها په دې ریس کې څه شی رالیږي من بردن ګلې که ستاسو خیال و دا مخکې دا به داسې وي دغه اوس اوس چې دا بارانونه وو که ستاسو خیال یې داسې غونډ داسې ریځ راوخیږي دا سپینه ته به وایې غر دی داسې غر غر ریځ دا راشي راشي راشي او ناګنه شړار شروع شي او دغه وکړي مراد دلته د غرونو نه دا غرونه نه دي مراد هغه ریاضې ته مراد دي چې هغه په رنګ او شکل د دغه کی ما به اوس خونی دا یو میاش مخ کې دا غرونه داسې به تک سپینه ریاض به داسې روچته شو لکه تا به وی غر دې سرونه سرونه به وه دقه رس چې دی نو دا ډېره خطرناکه دغه یې پکې ګلې من بردن ګلې نو عجیبه ده ګلې فیصیب به الله ورسی دا ګلې من یشاء هغه چاته چې د هغه خوښه وشي ویصرفه او الله وګرځوي دا عمن یشاء د هغه چا نه چې د الله خوښه وشي په جیګوار غوندې ګلی ده په چاروازی کې به اوشي بازار کې ونشي اپورې کلو کې وشي دلته بیا ونشي په دغه کې اکثر چې ګلی وي نو دا پړق پوک پکې ډېر زیاتي یکادو قریبه ده سنا برقه چې رڼا د برېښنا داغې دا اوږده شوه دا لنډه شوه ان فی ذالک یقینا په دغه کې لعبرتا یو لوی عبرت دی لئولی الابصار د پاره د خاوندانو د عقلونو والله خلق کل دابه الله پیدا کړی دی هر ځن د سره مما اندوبونه هر جاندار شي چې پیدا کیږي داغه په پیدا کېدو کې د اوبونم کار غشتي شوي وي د یو اوبونه پیدا دي لیکن بعضې فمنهم بعضې د دې زند سرونه من هغه څوک دی یمشي چې هغه ګرځي علا بطنه په خپله ګېډه د سره خپې هم ني مار ته ګوره د مار خپې ني یا دا چینجي چې دي د دوی خپې ني ومنهم بعضې د دوی نه من هغه څوک دی یمشي چې هغه ګرځي علا رجلینې په دوو خپو انسان ته ګوره په دوو خپو ګرځي چرګ ته ګوره مرغو ته ګوره دا په دوو خپو ګرځي چاله دوه خپې ورکړي دي ومنهم من او باز د دوی نه هغه سوق دي يمشي چې هغه ګرځي على اربع په سلور خپو دلته د سلور نه دا سلور نه دي مراد دلته مراد د سلور نه دي سلور بوله پښتانم وایي که په لسو خپو ګرځي خو چې څلور الټه رواني وي دا څلور بولې دی لکه دا کونی کبر شو دا جولاګان شو یا تاسو څه زمزم تاسو موږ ته وایي هغه وګدا غونې نه شوبله نه نه زنځنی غونډې شل خپې وي خو دغه یي مطلب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 الله په عمرونو کې الله په کاروبار کې وته خیر برکت ورکړي د زړه سکون اطمینان الله زموږ نصیب وګرځي د هر قسم پریشانو حادثونه الله زموږ حفاظت وکړي بیمارانو تم دعاګانې وکړي چې اهل اسلام سونه بیماران دي رب ته شفا ورکړي خاص کر ملګری بیماران دي هغوی ته دعاګانې وکړي د ملګرو کورونو کې بیماران دي هغوی ته دعاګانې وکړي چې الله ورته صحت عاجله کامله مستمره ورته ورکړي وصلی الله تعالی